د شریعت غږ راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ راډیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ یوه پوښتنه او ګڼ ځوابونه هم وړاندې کیږي لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له مشرکانو سره په خپلو مالونو ځانونو او ژبو سره جهاد وکړئ د دې حدیث روایت ابو داود نسائی او حاکم کړی دی دا نن د سې شنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې درېیمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست د میاشتې له څوارلسمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د غزني ولایت د یک ولسوالۍ مرکز امنیه قومنداني او ټولې پوستې پتحه او په مرکز کې شپږ نورې پوستې پتحه، یو ټانګ، درې رینجر موټر ویجاړ، لسګونه تن عسکر ووژل شول او پرمختګ لا هم دوام لري. د تخار ولایت په دشت قلعه کې مهم مرکز پتحه، یو ټانګ ویجاړ، اته ویشت تنه پولیس مړه او ټپیان شول. د روزګان ولایت په ترینکوټ کې شپږ پوستې فتح شوې څلېرویشت تن عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې دوې شوبلې ویجاړ شوې د میدان وردګ ولایت په سید آباد کې دوې پوستې فتح پنځه ټانګونه او دوه رینجر ویجاړ پنځلس تن عسکر قتل یو ټانګ او یو رینجر موټر او همداراز ډېرې وسلې او مهمات ولجه شول د زابل ولایت په مرکز قلات کې د دښمن د لارې خلاصولو هڅه ناکامه د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو تیر شپه او پرون سهار هم د غزنی ولایت په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې د دښمن په خلاف تهاجمي عملیاتو ته په خورا لوړ مورال او له پلان سره سم دوام ورکړی دی د ترلاسه شویو خبرونو په اساس مجاهدینو په غزني ښار کې د شاخوی سیمې دوې مهمې پوستې په بشپړه توګه فتح کړې په پوستو کې میشت ګڼ عسکر او پولیس ووژل شول او دوه رادې رنجر موټر ویجاړ او د اور خوراک شول. د مرکز اړوند قلجو سیمه کې پرون سهار درې نورې پوستې فتح شوې، ګڼ پولیس او عسکر ووژل شول، وسلې او مهمات او یوه راده رنجر یې د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په غزني ښار کې ټولې هغه سیمې چې د تیرو ورځو په لړ کې فتح شوې په بشپړه توګه د مجاهدینو په واک او کنټرول کې دي. اوس مهال د ښار په ځینو سیمو کې په دښمن بریدونه روان دي مجاهدین له پلان او نقشې سره سم خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، دښمن مورال بایللی، یو په بل پسې مرکزونه خوشي کوي او په شرمیدلي ډول له ښاره پښې سپکوي. بلخوا د یاد ولایت د یک ولسوالۍ مربوط شاګلخیلو سیمه کې د دښمن په مهمه پوسته تېره شپه مجاهدینو برید وکړ. د خبر په حواله د برید په پایله کې یاده پوسته په بشپړه توګه فتح شوه. دغه راز نهه تن عسکر ووژل شول چې جسدونه یې په پوسته کې پراته دي. دغه راز مازیګر د ګیلان ولسوالۍ اړوند سیمه کې په یوه برید کې د دښمن پنځه عسکر وژل شوي یو رینجر موټر سوځول شوی او یو ټانک تخریب شوی په نښته کې ګڼ نور عسکر ټپیان شول خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د الخندق عملیاتو په دښمن ځپونکي جریان کې د غزني ولایت د یک ولسوالۍ مرکزي ودانۍ امنیه قومندانۍ او شاوخوا ټولې پوستې د مجاهدینو د کارنده او ځپونکو بریدونو په پایله کې په بشپړه توګه فتح شوې. د عملیاتو په جریان کې د دښمن ګڼ شمېر عسکر او پولیس ووژل شول، یو شمېر یې ټپیان دي، پاتې نور یې په تېښته ولاړل. دغه راز له دښمن څخه ګڼ شمېر وسلې، مهمات او نور نظامي توکي د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د الخندق عملیاتو په لړ کې تېره شپه شاوخوا دوې بجې د تخار ولایت د اشتقله ولسوالۍ اړوند آی خانم بندر کې د دښمن په مهم او غټ مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو ځپونکي بریدونه پیل کړل. خبر وايي نښتو تر څلور بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې یاد مرکز په ټولیزه توګه فتح شو. دغه راز اتلس تنه پولیس ووژل شول لس تنه نور یې مرګوني ټپیان شول. په مرکز کې له دښمن څخه لسګونه میله سپکه او درنه وسله د مجاهدینو لاس ته ورغله. همدارنګه دښمن هغه قوه چې یاد مرکز ته د کومک په هدف را روانه وه د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخامخ شوه. په جګړه کې د یادې قوې یو ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ او عسکرو ته یې مرګ ژوبله واوښته. په یادو ټولو نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی رسېدلی. د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه د سرخوم په سیمه کې د مزدور عسکرو او پولیسو په درو پوستو مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې درې واړې پوستې په بشپړه توګه فتحه او پکې میشت اتلس تنه مزدور عسکر او پولیس ځای پر ځای قتل شپږ تنه یې ژوبل، پاتې یې په تیښته ولاړل. په پوسته کې له دښمن څخه دوه راکټونه، یو کارمولی ټوپک، شپږ کلاشینکوپونه، یو ثقیل او ګڼ شمېر مرمۍ او نور ډول ډول مهمات نیول شوي دي. همداراز تېره ورځ مازیګر شپږ بجې په یاده سیمه کې د دښمن دوې شوبلې یو په بله پسې د خښ کړای شویو ماینونو په مټ ویجاړې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. خبر زیاتوي د سرخم او ګوګرک په سیمو کې له درو نورو پوستو هم مزدور عسکر او پولیس د مجاهدینو د بریدونو له ډاره تښتېدلي د دښمن په تیښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر ولکې لاندې راغله د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند ملي خیلو سیمه کې د لوی لارې په سر د مزدور دښمن په دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده تعرضي بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د بریدونو په پایله کې دواړې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې دغه راز دولس تنه عسکر ووژل شول چې د څلورو تنو جسدونه د جګړې په میدان پراته دي یو شمیر نور ټپیان شول پاتې نور وتښتېدل همدارنګه د دښمن یو ټانګ دوې عرادې رینجر موټر په بشپړه توګه ویجاړ شول. په پوستو کې له دښمن څخه یو ټانګ، یوه عراده رینجر موټر، دوه هوانونه، دوه میله دهشکې، درې میله پیکا ماشیندار، درې شلډزې، یو نارنجک انداز، یو میل دراسکوپ، او په زیاته اندازه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل خبر همدارنګه زیاتوي چې مجاهدینو د دښمن په هغه قوه چې غزني ته د کومک په موخه له تیرو درو ورځو راهیسې د تګ هڅې کوي د مجاهدینو تر کارندو بریدونو لاندې ده د معلوماتو په اساس بریدونه په ملي خیلو او سالارو سیمو کې ترسره شول او په لړ کې یې د دښمن درې ټانګونه په مخامخ بریدونو کې او یو ټانګ د ځپېځا شوي ماین په چاودنه کې په ټولیزه توګه ویجاړ شول دلته هم د دښمن ګڼ عسکر ووژل شول چې د دریو تنو جسدونه یې پر ځای پراته دي معلومات ښیي چې لا یادې قوې دوه میله کارمولي ټوپکونه یو میل پیکا ماشیندار یوه قبضه راکټ او ډېره اندازه مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په یادو ټولو نښتو کې د لوی څښتن په فضل سره مجاهدینو ته زیان نه دی رسېدلی. یاده دې وي چې په نوموړې ولسوالۍ کې د کابل غزني لار لا هم په بشپړه توګه د دښمن په مخ بنده ده او دښمن له ټول زور ازمویل سره سره بیا هم نه دی توانېدلی چې خپلې قواوې غزني ته ورسوي په میدان وردګ ولایت کې د اسلامي امارت مجاهدینو د دښمن کومکي قوه سخته ځپلې ده په تیرو درو ورځو کې د نوموړې قوې له شل ډېر ټانګونه ویجاړ شوي او لسګونه عسکر یې له منځه تللي دي د زابل ولایت له مرکز قلات نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون ورځ د زابل ولایت د مرکز قلات په مربوطاتو کې غزني ته تللې لویه لاره د مجاهدینو له لوري د دښمن پر مخ تړل شوې وه چې پرون هم په بشپړه توګه تړلې پاته وه پرون ورځ د دښمن د لارې د خلاصولو هڅه وکړه چې د مجاهدینو له لوري ورباندې وسلوال برید ترسره شو د تلفاتو په لیدلو سره بیرته په تیښته مجبور کړای شو. همداراز د لوړو باکورزو په سیمه کې بیګا مخستن لس بجې درې تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او د زاړه او نوي نورک ترمنځ د حاجي حسن پله په سیمه کې دوه تنه عسکر د ماین په چاودنه کې ووژل شول. همدارنګه د مرکز قلات بازار کې د مزدوري اردو د کمپنۍ په نامه مرکز توغندیز برید ترسره شو چي دښمن ته پکي زيان اوښتی. د يو بل خبر له مخي د خارجوی سيمي ته څيرمه د دښمن يوه شوبله د خښکلا شوي ماين په مټ ويجاړه او پکي سپاره شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د راپورونو پر اساس پرون ورځ د پکتيا ولايت ګردي څيړۍ ولسوالۍ اړوند زرغون راغه په نوم کمپاين باندي د اسلامي امارت مجاهدينو توغنديز بريد ترسره کړ. د خبر په اساس توغندي په ټاکل شوي هدفونو ولګيدل او په محل یې درې تنه عسکر ووژل شول، پنځه تنه نور ټپیان دي. همداراز دښمن خپل وژل شوي او ټپیان د امبولانس چورلکو په مټ ولېږدول. دغه راز پرون غرمه دوولس بجې هم د یادې ولسوالۍ مربوط سوريخیلو سیمه کې د دښمن په کمپاین مجاهدینو توغندیز برید وکړ چې له امله یې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. همداراز د څمکنو ولسوالۍ اړوند لوړې سیمه کې د دښمن په پوستو او قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه پیل کړل. خبر وايي د بریدونو په جریان کې د پیرلکیا او دکانو سیمې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې. دغه راز د دښمني واره د رینجر ویجاړ ګڼ شمېر پولیس ووژل شول چې د څلورو تنو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې دي، یو شمېر ټپیان او پاتې نور په تېښته ولاړل. په پوستو کې له دښمن څخه ډېره اندازه وسلې او مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په خبر کې ویل شوي چې اوسمهال د لواړي سیمې په لویه قرارګاه او شاوخوا پوستو باندې جګړه روانه ده. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته زیان نه دی رسېدلی. د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ اړوند نالیاباد سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس نښتې نږدې یو ساعت دوام وکړ او په لړ کې یې پوسته په ټولیزه توګه فتح شوه دغه راز اته تنه اربکیان ووژل شول درې تنه نور مرګوني ټپیان شول. په پوسته کې له دښمن څخه ډېر اندازه وسلې او مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په نښته کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید او دوه تنه نور سربیرن ټپیان شول. د یاد ولایت د چمتال ولسوالۍ اړوند عرب مزاري سیمه کې د دښمن په عملیاتي قوه باندې د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وشوه یاده قوه سهار اته بجې سیمې ته د عملیاتو په هدف راغله چې د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین له چاودنې سره مخامخ شوه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې د یادې قوې یو ټانګ ویجاړ عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی دغه راز پرون ماسپښین یوه بجه د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ مربوط اسیا ګرک سیمه کې د دښمن د عملیاتي قوې په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي مین په مټ چاودنه وکړه. معلومات ښیي په دغه چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ، شپږ تنه اربکیان ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تېره شپه دوولس بجې د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ اړوند خواجه اسماعیل سیمه کې د مزدور دښمن په ګڼو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ بریدونه ترسره کړل. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د بریدونو په لړ کې د دښمن یولس تن عسکر مړه او ټپیان شول. په بریدونو کې دښمن ته ګڼ مالي زیانونه هم واوښتل خو دقیق شمیر یې لا نه دی ترلاسه شوی. د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالۍ اړوند د اخترخان بازار په سیمه کې مزدور دښمن له خپلې مهمې قرارګاه او اوو پوستو څخه د مجاهدینو د بریدونو له ډاره په تېښته ولاړل. د دښمن په تېښته سره د یاد بازار په شمول پراخې سیمې د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلې. همداراز د یاد ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د قره له سیمې نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه په سیمه کې مزدور اربکیانو د ماشومانو په ګډون اووه تنه کلیوال اختطاف کړل چې اوس د هر یوه په بدل کې له خلکو نه د دوه لکه افغانیو غوښتنه کوي د کونړ ولایت شګل ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلوماتو په اساس د برید په پایله کې د دښمن دوه عرادې رینجر موټر ویجاړ شول دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله هم واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی بلخوا پرون مازیګر شپږ بجې د یاد ولایت ناړۍ ولسوالۍ اړوند ځوانګلۍ سیمه کې په تېرېدونکو اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې په مهال یې دښمن ته د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېر تر دې دمه نه دی څرګند شوی. د کندهار ولایت دارغسان ولسوالۍ اړوند د مغولګیانو په سیمه کې بیګا ماخوستن لس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په پوستو وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې له لږ مقاومت وروسته مزدور دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړ او پوسته یې په ټولیزه توګه پتحه شوه. په پوسته کې له مزدور دښمن څخه یوه دهشکه، دوه ثقیلان، یو راکټ، دوه کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نه وزیان نه دی اوښتی او وروستی خبر دا چې د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اړوند سیمه کې د شریر اربکیانو د پوستیو په قومندان عبدل د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ خبر وايي په دغه برید کې نوموړی ووژل شو وسله یې مجاهدینو له ځان سره یوړه او موټر سایکل یې ویجاړ شو د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو د افغانستان د اسلامي امارت برایمنو مجاهدینو د هیواد مظلوم ولسونه تاسو ته سترګې په لاره دي د محمود غزنوي ټاټوبی او د غزني تاریخي ښار په چهار اطراف او ټولو حساسو نقاطو د اسلامي امارت اتلو شازلمیانو خپل کنترول ټینګ او سپین نجات بښونکی بیرغ یې ورباندې ورپاوه. د کابل رژیم زرګونه عسکر چې د غزني ښار د ساتنې او دفاع دنده ورله غاړې وه او د ښار په ګرد چاپېره کمربندونو کې ځای پر ځای وو، د مجاهدینو له ړومبي ګذار سره یې خپل سنګرونه او حساس مراکز پرېښودل. او د تېښتې لار یې ونیوله. له بل اړخه کابل رژیم او امریکایانو له کابل څخه د سوونو ټانکونو، توپخانو او جنګي وسایطو او چورلکو په ملتیا چې درې زره تازه دمې عسکر هم په کې شامل وو، هڅه وکړه چې د میدان وردګ ولایت له لارې د غزني ښار ته داخل شي. او له لاسه وتلې نقطې بیرته ونیسي ولې د الله تعالی جل جلاله په خاص نصرت او د همدغه ولایت د زړورو مجاهدینو په توسط د سید آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې نوموړی کاروان سخت وځپل شو لسګونه ټانکونه رینجر موټر او جنگي وسایط یې د پریکنده بریدونو او کمینونو په ترڅ کې تارومار کړل او سلو تنو عسکرو ته یې مرګ ژوبله واوښته او د غلیم دغه مغرور لښکر په ذلیل حالت کې بېرته شا ګرد شو. له بلې خوا تېره ورځ داسې راپورونه هم ورکړل شول چې د سید آباد په کمینونو کې امریکایي یرغلګرو ته هم درانه تلفات اوښتي وو. امریکایانو ړومبی په خپلو چورلکو کې د ملي اردو جسدونه بار کړي وو او غوښتل یې د جګړې له میدان څخه یې کابل ته انتقال کړي. خو چې کله خپل امریکایي عسکرو ته تلفات واوښتل امریکایانو د ملي اردو جسدونه بیرته له چورلکو وغورځول او خپل مړي او ژوبل یې چورلکو ته بار کړل د غزني په ستراتیژیک ښار د مجاهدینو عملیاتو او لړومبي ګزار سره د ښار پر زیاتره مهمو برخو تسلط او د داخلي او خارجي یرغلګرو تیښتې ثابته کړه چې نور کابل رژیم او امریکایانو هغه ځواک او روحیه په بشپړه توګه بایللې چې له هغو ښارونو چې دوی یې له امنیت او ثبات څخه زیات ډاډمن و نوره دفاع او ساتنه وکړای شي. د چارو د کتونکو له نظره دا مهمه نه ده چې غزني ښار دې تر څومره وخته پورې مجاهدین تر خپل تسلط لاندې ولري، ځکه ممکن امریکایان او غلامان یې د هوایي بمباریو له لارې غچ او انتقام د غزني له عام ولس څخه واخلي. ولې دلته د پام او ویاړ وړ ټکی دا دی چې څنګه څو سوه تنه مجاهدین د دوو دریو ساعتونو په اوږدو کې په دې توانیږي چې د غزني د ښار ټول کمربندونه او مستحکمې مورچې چې لس زره کسیزه پوځ ورته ګمارل شوی و تارومار کیږي د مونږ د افغانستان د ازادۍ پیلامه انشاء الله ګڼو او ډېر ورته خوشبینه یو او په دې فتح باندې مونږ انشاء الله نیکفالي کوو او امید لرو چې انشاء الله ورځ به افغانستان ټوله به اسلامي نړۍ انشاء الله د کفر له دې اشغال او له دې کرغړې لاس نه خلاصېږي نو په دې زیات خوشاله یو او مجاهدینو ته د اعلان نصرت او مدد غواړو او الله پاک دې وکړي چې د غزني فتح او بیا ټول افغانستان فتح په ډېر کم وخت کې تمام شي او د دې ټول زورېدلي ولس د ارمان زر ته زر پوره شي انشاء الله ډېر خوشاله په دې باندې او دې ته امیدوار یو چې انشاء الله یو ورځ داسې راتلونکې ده چې د موږ ګران هیواد نه به د کفر او د اشغال ټغر هم داسې ټول ټولېږي او مجاهدینو ته د الله نه نصرت او مدد غواړم اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د سلام څخه وروسته زه د افغانستان مظلوم او کړېدلي ولس ته خصوصا د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو ته د غزني ولایت د فتح مبارکي وایم او د افغانستان مظلوم، ځورېدلي، کړېدلي ولس ته اطمینان ورکوم چې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین به د ستاسو له جابر دښمن څخه پوره پوره بدلې اخلي د هغو ظلمونو مقابل کې چې پر تاسو باندې یې کړي دي. الحمدلله مونږ ټول مجاهدین د غزنی په فتح باندې ډیر زیات خوشاله یو مونږ د غزنی د فتح مبارکي د غزنی مجاهدینو ته همداراز د افغانستان ټول مجاهدینو ته خصوصا هغه بندیانو ته چې راخلاص شول هغوی ته مبارکي وایو او د دې فتح مبارکي خاص کر امیر المؤمنین شیخ هبت الله اخونزاده حفظه الله ته ورکو او همداراز د دې فتح مبارکي هغه کندو هغه یتیمانو ته چې پلرونه د ازادۍ په خاطر د سوکالۍ په خاطر د شرعي نظام په خاطر خپل ځانونه په ورونو کې کباب کړي لولپه کړي او په دې لار کې شهیدان شوي دي هغوی ټول ته مبارکي وایو دا فتح د الله تعالی له لوري په موږ باندې خاص لورینې دي موږ له الله تعالی نه امید لرو چې د غزنی سربیره به د افغانستان په نورو ولایاتو کې هم موږ ته دغه سي صوبې او فتح را په برخه کوي مولوی صاحب ټولو مجاهدینو ته د غزنی د فتح مبارکي وایو الله تعالی دې د دوی دغه خپل جهاد او سختی او تکلیفونه په خپل دربار قبول او منظور کړي او الله تعالی دې مجاهدین په استقامت سره لري یقینا موږ ډېر زیات خوشاله شو په دغه فتح باندې او مجاهدینو ته دعا کوو لاس په دعا ورته الله تعالی دې د دوی د خدمتونه د دوی د جهادي امور په خپل دربار قبول او منظور وګرځي انشاءالله چې دښمن مورال ضعیف دی او دښمن کمزوری دی انشاءالله چې اسلامي امارت به په افغانستان کې قایمیږي ټولو د غزني مجاهدینو ته د فتح مبارکي وایم الله تعالی دې اسلامي نظام په افغانستان کې راولي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دغه د غزې چې کومه فتح راغله الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو د الله نه راضي یو الله دې راضي شي موږ نه نو ډېر خوشحاله یو موږ مجاهدین الحمدلله ټول په دې باندې خوشحاله دي او مجاهدینو ته دا ما یو درخواست دی مجاهدین باید غرور ونه کړي دا ونه وایي چې دغه کار موږ وکړي مجاهدین باید ووایي چې دا د الله تعالی نصرت و بالکل یقیني چې دې کې څه شک نشته دا الهي نصرت و او الله تعالی مجاهدین کامیاب کړه الله تعالی دې هر وخت کې دغسې کامیاب لري خپل ځانو ته باید غره نه شي ګریاکارۍ نه ځان وساتي ډېر ځکه چې ریا ډېر بد عمل دی الله تعالی په قران کې فرمایي یا ایه الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس نو لکه څنګه چې په قران کې الله تعالی فرمایي چې تاسو دا باد پر اعمال مه باطلوي بل کوم اعمال چې کړي کوم نیکیم کړي کوم صدقین کړي دي کوم عبادتونه شان دا هغه کله دی ينفق ماله رئاء الناس کې رانشي نو بس الله تعالی دې موږ تاسو ته ټول ته دغه فتح مبارک کړي سیاردین بدری از ولایت بغلان هستیم الحمدلله مجاهدین امارت اسلامی فتوحات زیادی داشتن دیگه ان قریب است که مکمل غزنی انشالله به دست مجاهدین فتح شود دیگه انشالله این مشکل نیست و همچنان زبی الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان هم اعلامیه پخش کرده بودن امرای شریعت رادیو انشالله اطمینان داده بود که مشکل نیست و مجاهدین در حال پیشروی می باشه الحمدلله شاید در قریب شاهد فتح کامل ولایت غزنی باشیم ترمو مجاهدین ورونو او ټولو یتیمانو او ټولو کندو ورونو ته زه دا تسلی ورکوم چې الحمدلله ثم الحمدلله د غزنی ولایت د فتح په مبارکه چې څونه فتح روانه ده او ولایت ان شاء الله فتح کیږي او نور ولسوالۍ فتح شوې دي نو الحمدلله دا د ټولو مجاهدینو یو لوی ارمانو او د ټولو شهیدانو دا لوی ارمانو زمونږ خپل هم دا ارمان دی چې مونږ یا شهادت وي او یا فتح وي نو الحمدلله په دې باندې مونږ خوشحالي څرګندوو او په دې باندې ډېر خوشاله یو او نور موږ مجاهدینو ته دا هغه پیغام لرو چې او استقامت وکړي او د من په وړاندې باندې خپل مبارزې ته نور هم دوام ورکړي او ان شاء الله دغه د غزنی فتح به دا سبب د فتح د ټول افغانستان ګرځيږي او ان شاء الله په دې باندې به هر یو مظلوم ته هغه لاس بری ورکول کیږي او الله جل جلاله به د څه وخت هم راولي چې مظلوم به په ظالم باندې حاکم وګرځيږي